نن د تخویف دنیوي الله یو سو واقع بیانوي سو و واقع به درته بیان کی د دغه د حضرت موسی او د هارون واقعیا دویمه به درته بیان کی د ابراهیم علی السلام بیا د نوح علی السلام بیا د حضرت هود علی السلام بیا د صالح علی السلام دا واقع به ته بیان کی په دې کې اشاره سره ده تخویف دنیوي ته کم خلق چې د الله د دین د الله د پیغمبر خلاف کوي تاسو راشه دا غوي نتیجه وګوره انجام وګوره و اذ رایات کې هغه وخت نادا ربک چې اواز وکړبستا موسی حضرت موسی علی السلام ته او په غره کې چې دی اور ولید دی بیا غزې ته ورغی چې ورغی هلته کې اور مور نو یو ونه وه او په هغې د الله تجلي کېده او هغې چمک و پړکېده دقه وخت کې الله پاک ده ته نبوت ورکه و ته وی وی اواز یې وته وکړ څه وته وی دا غواز دی ان اتل قوم الظالمین چې ته ورشه قوم ظالمانو ته ان ائت القوم الظالمین چې ته ورشه قوم ظالمانو ته دا ظالمان قوم سوکو قوم فرعون چې هغه قوم د فرعون دی د فرعون قوم ته ظالمانو وی دی ظالمانو لورشه جلالین استاد خکل دغه کوي وی دا ظالمان ولیو و یو ظالمان چې دی انفسهم د خپل ځانونو سره ظلم کو ولی ظلم کو بالکفر په کفر باندې یو سړی چې کفر کوي خو د ځان سره ظلم شو دویم ظلم یې کو د بنی اسرائیلو سره د بنی اسرائیلو سره څنګه ظلم کو به استبعادهم چې هغه د ځان د پاره خادمان ګرځولي او غلامان ګرځولي او خپل خدمتونه پې کول نو ته ورشه دغه قوم ظالمانو ته قوم فرعون کم ظالم قوم چې هغه قوم د فرعون دی او دعوت ولا ورکه چې یا خدایم په خیر کې دا د الله نه یریږي نه الا یتقون آیا دوی نه یریږي د الله نه الا یتقون آیا دوی نه یریږي د الله نه قال نو موسی علیہ السلام وی ربی ای زما ربا انی اخافو زیریگم ایو کذبون شاغوی با ما تا درغ جنوی ربه که زه ورلم او ستا د دین خبره مې ورسره وکړه فورا به ما ته دروغجن ووایي نو چې دروغجن ووایي په ما به بوج راشي نو چې را باندې بوج راشي سینه به مې تنګه شي ویدویقو او تنګه به شي صدري سینه زما په سینه به مې بوج راشي چې خدایم په خیر کې زه راته د دین خبره کوم او تاسو ما ته دروغجن وایې ویدویقو صدري او راتنګ بشي سینه زما او د سړی چې سینه راتنګ شي نو بیا خبرې نشي کولی په خوله باندې بیا د خولې دونه نه چلیږي ولا ينطلق او او به نه چلیږي لسانی جبه زما ربه جبه به مې رئیساره شي بیا به چلیږي نه د دې وجه نه دعوت پرانه پاتې شي ربه ذمواري به سر ته ونه رسي خنو سکول پکار دی ربا حضرت جبريل دا راواله او دغه ته ولېږه زما رور ته چې هغه ما سره په دې نبوت کې شریک شي هغه لم دا رسالت او نبوت ورکه خ فارسل یا الله ته ولېږي حضرت جبريل یا وحي ربا وحي ولېږه اله هارون هارون ته څنګه دی چې زه پیغمبر کړم دقه سه ما سره هغه کا چې په میدان په میدان د دعوت کې زه خبره کوم او دې زما شاته ولاړی چې او سیده یو دویمه وجه دا د ربه ته خو ما ته وې دا دین ولا بیان کا خو اسنا ولهم علی او د دې خلکو په ما باندې ذنب یو جرم دی ولهم او د دې فرعونیانو د دې خلکو علی ذنب په ما باندې یو جرم دی دا جرم نو خو د فرعونیانو به جرم وي چې دقه سي موسی لګېدلې دی او زمونږ سړی وجلې دی نو ربا چې د دوی په ما جرم دی او ته ماته وی چې ته ورشه او زما دین وته بیان کا نو زه یریږم په دې چې د ورتلو سره به ما دوی رونیسي مړ به مې کی نو خدای ستا د دین خبره به پاتې شي فاخافو زه یریږم ان یقتلون چې هغوی به قتل کي ما قال الله وتوی کلا هیڅ کله داسې نه ده موسی د الله تعالی د خپل پیغمبر سره ګوره بیا اندازې نصرتي او بیا اندازې امدادي کله هیڅ کله داسې نه ده فذهبه لاړ شئ تاسو دواړه دواړه رونه فذهبه لاړ شئ تاسو دواړه بی آیاتنا سره د نخو زمنګا سره د معجزو زمنګا موسی علی السلام ته الله پاک یو څو معجزې ورکړي یو عصوا وه یو ید بیضا و انا معکم یقینا منګه ستاسو سره یو او مستمعون اوریدونکي یو ته چې کوم خبره وته کې غم اورم هغه چې ته کوم خبره کوي هغه اورم فاتیا ورشه تاسو دواړه فرعون فرعون ته فقولا دواړه وتوایه فقولا دواړه وته وایه ان رسول رب العالمین بشک منګه که زیم او که زما دا رور دی ان یقینا منګه چې یو رسول رب العالمین منګه رسول او پیغمبر یو د رب العالمین دا غ الله د طرف نه پیغمبران یو چې کوم رب د ټول عالم دغه رب دی انا یقینا مونږ چې یو هر یو رسول رب العالمین را لېږل شوی پیغمبر یو د رب العالمین او مقصد هم څه دی مقصد هم دا دی چې دا بن اسرائیل چې دا تا غلامان کړي دی او پابندي دی په لګولې ده دا خوشې که چې خپل وطن فلسطین ته ځي ان ارسل چې ته اولیږه معنا زمونږ سره بنی اسرائیل بنی اسرائیل چې خپل وطن ته ځي چې دا دعوت یې وله ورکو نو قال فرعون ورته وایي ښه ښه ناشکره ما د سره څومره احسانات کړی دی او تر ازی او زما خلاف کې او ناشکری کې خلک وی کنه زما په درسخان باندې لوی شوی او زما خلاف کې قال فرعون وتوي الم نربک ایا من تربیت نه کړستا فینا په خپل کورونو کې الم نربک ایا مونږ تربیت نه دی کړی ستا فینا په خپلو کورونو کې په خپل کور کې ما ستا تربیت نه دی کړی ولیدا په داسې حال کې چې ته ماشوم وې ولبست فینا او تا تیر کړه په مونږ کې ولبست فینا تا تیر کړه په مونږ کې من عمرک د عمر ستانه سنینا ډیر کالونه جلالین استاد وی دیر شکالې تیر کړی وخه چې دیرش کاله پوره شو نو بیا د دې ځای نه دی لاړ مدین ته نو لس کاله هلته پوره کړو نو د څلوېښتو کالو نه پس بیا الله ورته نبوت ورکړو ولبست او تا تیر کړ فینا پمن کې من عمرکا د عمر ستانه سنینا ډیر کلونه او بیا د څه چل وکړو مونږ د ستا خدمت وکړو مونږ ستا تربیت وکړو پرورش مو وکړو او ته رالې زما د قوم سړی دې مړ کړه وفعلت او تا وکړو فعلتک التي ستا هغه کار فعلت چې تا وکړو هغه چې څه دې کول هغه دې وکړل کله نا کله د چا د رټنې لپاره خلک سړی ته خبره یاده کې خو تفصیل یې نه کوي وایي هلکه چې هغه څه دې کول راسره دې وکړه نو وفعلت او تا وکړه زموږ سره فعلتک التي ستا هغه کار فعلت چې کوم تا وکړه زما د قوم سړی دی راواغشت قبطي او هغه د قتل کو وانت او تشي من الكافرين د ناشکرونه غټ ناشکره قال موسی عليه السلام وتوي او سهيده حق پرس خبره مني قال موسی عليه السلام وتوي فعلتها ما کړی دی دغه کار بالکل ما دا کار کړی دی سوک می ولا ورکو هغه د سوک سره دغه شو سی وته نو اناز شو من الضالین دنا خبرونو نو بیا سه چلو شو ففررت منکم ز او تختیدم ستاسونه ففررت منکم ز او تختیدم ستاسونه لما خفتکم کله چې زه ستاسو نه ویرېدم چې دا خو ما ګرفتاری نو لاړم مدین ته لس کاله مې هلته تېر کړو فوهب لي نو راکه ماته ربي رب زما فوهب لي راکه ماته ربي رب زما حکما علم حکما علم وجعلنی او زیو ګرځولم من المرسلین د پیغمبرانو نه الله ماته نبوت او رسالت راکو تما ته وی چې ما دیرش کال په کور کې وساتلې او ما ستا تربیت وکړو دون احسان مې د سره وکړو دونه مې وکړو دا احسان دی که دا ظلم دی خدای دې په خیر کا دام ستا د ظلم وجه ده چې زمونږ د قوم ماشومان به چې پیدا شو تا به دغه کول الالول د دې وجه نه ظالم خو ته وي کله چې زه پیدا شوم نو زما مور بیبي بی پتا یری په ما یریده نو الله وته وی دا دغه ته وغورځوه سین ته وغورځوه بیا په سین کې چې ستا کور ته درلم نو زما خو مورم وا زما پلارم او زما کورم او خپل خپلوان میمو زما چاته ضرورت وو خو دا ستا د ظلم د وجې نه زه هغوی ساتلی نه شوم نو دلته رالم وتلک نعمت او ایادا یو نعمت دی دا ستا پرورش وتلک نعمت او ایادا نعمت تی یو احسان دی تمنها چې ته احسان کوي علی پما چې ما ستا تربیت کړی دی او ما په کور کې را لوی کړی دا نعمت دی څه شي ان عبدت چې تا غلامان ګرځولي او بني اسرائیل بني اسرائیل کبه د خوخه شو مړ کول بده او کده خوخه به شو ژوندۍ به پرې خودل خیر حضرت موسی علیه صلوات و سلام دله دعوت د رب العالمین ورکړ چې ګورې الله هغه رب العالمین دی هغه الله چې د تمام علب عالم رب دی ګورې د دعوت ډیر لوی زوري ښه چې یو سړي له خو د دعوت ورکه کوي من او کوي نه من داغه په زړه دا نه نوځي نو دې ته تپوس کوي و نو وتوي وما رب العالمین او سوق دی رب العالمین دا رب العالمین سوق دی چې ته ما ته وایې چې الله هغه رب العالمین دی نو قال موسی علیه السلام وتوي رب السماوات والارض رب العالمین هغه ذات دی چې هغه رب د اسمانونو او د ځمکې دی رب العالمین هغه ذات دی چې هغه د اسمانونو هم رب دی د ځمکې هم رب دی وما او د هغه شیونو هم رب دی بینهما چې په منځ د دې دواړو کې دي دغه د نور شو دغه د سپومې شو دا د ستوري شو د دې ټولو رب دی ان کنتم موقنین کشریه تاسو یقین کوونکی خبره منونکی قال فرعون وی وګوره وته دی پیغمبر ته مو ګوره دا سوی قال نو فرعون وی لمن حوله هغه شاته چې د دنه چاپیرو د خپل دلباریانو ته وی الا تسمعون آیا تاسو نه اورید د خبره آیا تاسو د خبره نه اورید دا سوی د دې څه مطلب ځنې خلک چې داسې د منطق شوکیانی طبیعت هغوی د منطقي نو هغوی یو شان تشریح کوي څوک بل شان تشریح کوي یو علم د منطق وته وی هغه کې مسله دا ده چې دا ما نه ده ما ریاضه په ما سره خلک سوال کوي د حقیقت د سړي شینه مل انسانو د انسان حقیقت څه دی نو ته به ورته دا نه وایې چې دا نه لوړ دی او دا نه خپې دي حقیقت به بیانې نو فرعون ورته وایي ما رب العالمین هغه د رب العالمین حقیقت څه دی زه ته تپوس په ما سره کوم د حقیقت نه کوم دی ما ته جواب په کارنامو را کوي چې دسې کوي رب السماوات دی او رب الارض دی نو دا دا دې څه وایي هلکه موسی صحیح وایي منطق دې پوره نه دی ویلی خلک په ما سره تپوس د حقیقت نه کوي خو علي چې د کوم شي حقیقت تا ته معلومي خو الله هغه یو دونه لوی ذات دی چې دغه حقیقت مونږ ته معلومه هغه نه دی دومره لوی ذات دی مونږ خو کمزوري خلک یو دغه حقیقت مونږ چرته معلومولی شو قیامت کې به بیا معلوم شي نو چې نشي معلومولی حقیقت نو حقیقت پرې خو د کارنامو بیان وته کوي بیا ځه خیال لري یا دا یا دا دې دا مطلب دی وګ وته کې دا دا سوي اوس یو کس یو هستی د تمام عالم نظام به څنګه چلی زمو خو دا واړه واړه ملکونه دي یو باچا نظام چلولی شي ورسره سونه گورنران او سونه د غي غینم ارس درهم برهمي نو د ټول اسمانونو د ټول زمکه نظام بسنګ یو دغه چلی نو الا تسمعون ایا تاسو نه اورئ د خبره قال موسی علیه السلام وتوی رب العالمین تپوس دې کړی دی او د کې ګمه غوږ وته کېده قال موسی علیه السلام وتوی ربکم رب العالمین څوک دی چې هغه ستاسو رب دی ورب آبائکم الاولین او هغه رب دی د هغه پلارانو ستاسو چې کوم پخواني دي هغه نیکونه او غور نیکونه خیر چې په دې مو نشوه نو قال فرعون وی ان رسولکم الذی یقینا دا ستاسو پیغمبر الذی هغه ارسل الیکم شرالی گلی شوی دی تاسو ته تا نعوذ بالله لمجنون دا لیونی دی رسول الله ته تسلی ورکوي وګوره که نن خلک د بیا د بیا خبرې کوي صبر کوه حضرت موسی علیه السلام تم دا ګړې وړې د خلکو ویلي دي له مجنون دا لیونی دی لیکن موسی علیه السلام ډېر هوښیار دی خپل بیان جاری ساتي کله چې تاسو بیان کوي دعوت چاته ورکوي او په منځ کې څوک خلاف خبرې کوي غوږ وته مګ دی خپل خبره سر ته دغه کوي ورسوي قال موسی علیہ السلام وتوی رب العالمین سوک دی تا خود رب العالمین ته پوس کړی دی کنه رب المشرق دسه الله چې غرب د مشرق دی والمغرب او د مغرب دی د ټولې دنیا دی وما او د هغې بینهما چې په منځ د دې دواړو کې دی ان کنتم تعقلون که چېرې تاسو عقل کوئ سوچ کوئ او که عقل نه کوئ نو خپل کار کوئ خیر چې په دې مونو شنوار پارې خطا شو نو اوس زور ته لاس اچي قال فرعون وی لئن اتخذت قسم کچره تا اونیو الها یو خدای غیری بغیر زمانه ګوره اله او خدای زیم انا ربکم الاعلی زستا سلوی ربم فرعون وی خو که زمانه دی بغیر بل چاته رب وی قال موسی علیه السلام وته وی اولو جئتوک آیا اگر کما راتل کړي تا ته بشیء مبین په یو شیخ کارا یو واضح دلیل درته پیش کم چې زه واقعي رسول يم د رب العالمین نو بیا به مم جیل تا شي چې وی غرزول امسا نه وه فیضا هیا پسنا غناغه صعبان مبین اجدها خکاروا دسې نه وه لکه د پاړوګرو د پاړوګرو چې درته د لرګینه یا د بل سینه مار جوړ کړي نو هغه ستا سترګو کې مار ښکاري خو که ګوتې د وله ورړو هماغه مار دی هغه لرګی دی هغه مار نی هسې نظربندي وي لیکن دا څه و ښکاره اژدها وه او دویم دا دی چې موسی علی السلام دا معجزه و دا گریوان نه دی دی کې به چې دا خې لاس وردن نکو دی ترخت به داسې کو او بیا به رو وستنو چمک به و داسې چمک چې بیا به دن نکو رو به وست بیا به سیو ونزا او رويست د د ترخنه يده خپل لاس فاذا هي پسنا غنه د لاس د دبا بيدوا او تک سپینو للناظرین د پاره د کتونکو بس دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خيرا من الاولى دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي یا الله خپل رحم په موږ باندې وکړي رب ته زموږ د تمام حالات اصلاح وکړي رب عقیده زموږ درست کړي معاملات زموږ درست کړي اعمال زموږ درست کړي اخلاق زموږ درست کړي رب خپل توفیق زمونږ سره شامل کی د خپل عظیم کتاب رب صحیح پوی را تراکی د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث هم رب صحیح پوی کی رب د قران او د حدیث او اتباع زمونږ نصیب وګرځي رب د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې مراکې زمونږ بچو کورانو ته ورکړي په ورځ د قیامت خاص کر په میدان حشر کې رب د دې خیر نه مونږ ته محروموي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډیر خو کې الله دوی له دې راتلو مونږ ټول له دې راتلو کې ناستو په دنیا آخرت کې الله جر راکړي دا معمولی کې ناستل الله زمونږ د پاره ذریعہ د سعادت او د کامیابی د دنیا هم وګرځي د آخرت هم وګرځي الله زمونږ حلال کاروبار کې خیر پیدا کی برکت پیدا کی د زړه سکون اطمینان الله زمونږ نصیب وګرځي هر قسم پریشانو حادثو نه الله زمونږ تاسو ټول حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سونه بیماران یې رب ته وته شفا کامله ورکړي رب ته وته شفا عاجله ورکړي خاص کر ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي د ملګرو کورونو کې بیماران دي دعاګانو د پاره ویلي دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله ورته زر ته زر صحت ورکړي هر قسم بیماری په خپل کرم سره الله پاک جوړ کړي روغ کړي وصلی الله تعالی الله